قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين سوره بقره اولې سه شروع پدې کې دعوت ال کتاب او يهود ته او داغي د ناکامه او فعل کېدو نا اهل کېدو تذکره وا چې دا خلک کار نبوت او کار خلافت نشي کوله یو خو دی کی یو درې امراض داسې راغلي دي بیماره چې د هغې د وجې نه قانون نه دوی کلونه جوړه کړې ده قانون د دوی بالادستی ختمه ده تولی ورکی راغلی دا حیله سازی او تعمق دی دی وجنه دوی دا اقتدا او قیادت لایق نه دی دویم بیا لسم رکو کې نهم کې علمی کمزوره لسم کې عملی کمزوره د دې علمی او عملی کمزورو د وجنه دوی د مساوی کار شریک کار کولو هم جوګه او لایق نه دي یو لسم رکو کې بیا د دوی عادت مستمر بیانول چې دا کرکوتونو امراض دا داسې څه مفاجاتی نه دی بلکې دا د دې عادت مستمره ده کله چې دا عادت مستمره پکې رالل نو دوی بیا د ما تحت کار کول هم لایق نه دي او دولسمه رکو کې بیا د دوی په حالت انحطاط او حالت تنزل کې د يهودو علمي مشغله وخوله تنزل حالت کې او د زوال وقت کې خلق د عروج سوچ کوي دا یې د پاره منصوب بندي کوي جدوجهد کوي دوی د تنزل او انحطاط او زوال وخت کې په زید دغه ترقه او د عروج علمی مشغله کوډه منتر کړ توجه صرف په مفت او اسانه باندې پیسې ګټل دیو جن دا یقینا مکمل طور نا اهل دي بیا په دیار لسم رکو کې مقاطعان اهل الكتاب او بحث دا نسخ چر کله داسې خلق ده نو دی سره بایکاټ پکاره مقاطعه وکړي او د ما تخت کار نکولو علت میلو چې لا تقولو رائن لفظی اشتراک منه دینو عملی خو په طریقه اولا او د نسخ باس چې د نسخ نه دی قائل نو ورپسې سور لسم رکو کې دا خبره کړې و چې د دې نسخ په باس کې د دې مقصد څه دی غیر ضروری غیر اهم مباحثو کې اخته کېدل قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب غیر ضروری مباحثو کې ان خطل د نسخ باس چېړل در اصل په دې سره دوی د الله جمعتونه شړ کول غواړي غیر آباد کول غواړي ومن ازلم ممن منع مساجد الله یذكر فی اسمه وصافی خرابه کم خلق چې غیر هم غیر ضروری باسونه شروع کی او وخت نه دغه تقاضا نه کوي وخت د ضروری خبرو او دی غیر ضروری شروع کی یا وخت د زوالی په خمو خبرو باندې توجه پکاري نو چې په غیر ضروری کې اختشي دا دراصل د خپل دین مذهب مساجد مدارس شړ کول غواړي دې سره شړ شي دویم داسې وکړه دا خبره شوه او په دې کې بیا دې رکو کې چې د دوی کم خبرې وي پاغه تفسیر شوه یو غیر ضروری خبرو باس مباحثه دویم جمعهتون غیر آباد کول انانیت اتخاذ الولد تمه د نبوت دارنګ ورسره داوه د دوی د ملت حق او تهذیب حق چې دی دا داوه کوي چې زموږ دا ملت حق ده زموږ تهذیب حق ده ایک سو بیس آیات کی ولن ترزان کل یهود ولن نصارا حتی تتبع ملته دوی د خپل ملت ته او خپل تهذیب ته حق وای قران جواب کړو قل ان هدى الله والهدى ولئن اتبعت اهواهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير چې تاسو کم ملت تا ملت وای غدا سره ملت نه ده هغه د سره تهذیب نه نه اخو اتباع هوا دا د يهودو تاغه وخم ویلو ما ویلو چې دا د دې وخت هم یو غټه مسله ده خو قران قطع نظر دی سر قطع تعلق کې او د خپل خلکو په تربیت قران یز د کول خودلو باندې صرف کې او د بنی اسرائیلو تاریخ ختم ک یا بنی اسرائیل اسکرو نعمت التی په دې ختم شي او د دوینه د امامت او د خلافت او د نبوت اختتام و ایزب تل ابراهیم ربو سرا دا بنو اسماعیل د امامت او د خلافت تذکره او داغه ابتدا خدلتا ما یو خبره پاتې و هغه دغه باندې باس چې ولن ترز عن کل يهود ولن نصارى حتا تتبع ملت د دوی دا داوا ده چې زمونږ دا ملت زمونږ دا مذهب مذهب خو سنوم نالي که مذهب خیسه مسته خدا تهذیب زمون تهذیب زمون نظام نن مغرب وای دا چې ده دراصل حق او مکمل تهذیب ده دا نن د مغرب داوا ده اما مخکې ویلو جګړه اصل د چا شورو د دنیا کې دی وخت د مغرب او اسلام په دې جګړې ځان پويک ځکه موږ مغرب مغرب ډیر کو ځکه جمهوریت دا غوی نظام دی سرمایداران نظام دا غوی دی مغربي تهذیب کلچر دا غي مسلط ته په دنیا نیو ول آرډر دنیا باندې چې په کوم دی حکمرانی کوي دا, دا مغرب دا دغه رنګ اقوام متحده د دوی دا نو دا مغرب سره زموږ جنگ دی در اصل دغه مغرب والا ما داوا کوي چې انسان ته د دنیا انسانیت مونږ داسي او تهذیب روشناسک متعارف ک دنیا لمونږ داسې یو تهذیب ورک ګوره جدید ترین دی داوی ته غوږ کړي سوی تهذیب مرک جدید ترین دویم مکمل دریم د انساني تاریخ اخیری او فائنل کلچر بس فائنل دا د دې داوا او د خپل تهذیب کلچر تسوي جدید ترین مکمل او د انساني تاریخ آخري فائنل تهذیب او کلچر بلکې وتوي دا اینڈ آف دی ہسٹری اینڈ آف دی ہسٹری بس د انساني تاریخ اخیری تهذیب دی په دې نفس ببل نه تهذیبی نه ببل نظام سونه غټه داوی ده ادا وای په دې ورلوس خبرې کوو دلته وای کنه لن ترزان کل يهود ولن نصارى حتا تتبع ملتهم او ملت زمو می دا به منه او خم داوي دا زمو ملت به منه زمو مذهب به منه اوس خو ملت او مذهب نه یادې اوس وای تهذیب او نظام به منه دنیا باندې دا مسلط کوي دنیا کې چې زمون تهذیب او زمون نظام چا نی منلې دنیا کې ژوند تیرولو حق نشته او دا اقوام متحده یو ان او چارټر جوړ کړی دی چارټر د انساني حقوقو عالمی منشور وتوي انساني حقوق عالمی منشور یو ان او چارټر د اقوام متحده منشور د انساني حقوق ټول دنیا په دې دسخط کوي ترغه پورې با یو ملک عالمی سطح باندې پر رسمیاتو اقوام متحده کې نه پیجندل کیږي سو پوری چې زموږ په د چارټر دسخط نه کړ یعنی زمونږ دا نظام او تهذیب را سرمنلی گویا کې دی دنیا کې څه کړی دی خپل خلافت قائم کړی خلافت خو ته نه وي خدغه عالمی نظام دی علمگیریت ګلوبلایزیشن پای دسخط لري ځکه وای مولیانو طالبان ځان پویوي څه شروع دي تاسو سی ودی اسی بس زنده باد مرده آباد بس جګړه دا حالات سری هغه سم مطالبي دي اسنګ کار کوي دیو جنا کله چې مخکې ځل افغانستان کې د طالبان حکومت راغی مولا عمر جام دیو هغه وخت کې غوي په دغه یو ان او چارټر وسره دسخط نکو نکو دی باندې دسخط مون او کو مطلب ستاسو نظام ومانه نه منو ځکه پاره کې دی هغه ته وای د انساني حقوقو منشور عالمی منشور هي بیا سر ته خبرې کو چې عالمی انساني حقوق منشور ستاسو دا ده که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته ورکړی په حجۃ الوداع خطبه کې هغه اصل علمی انساني حقوقو چارټر دی د نبی علی السلام حویل خبره چې زمونږه مذهبي خلک ته نه دي خبر چې د مسلمانانو د انساني حقوق عالمی چارټر کمزې پروت دی او حجۃ الوداع په خطبو کې پروت دی مستقل کتابونه پویو مليانو دانشورانو لیکلي پی ایچ ډی مقالې پی لیکلي شي بهرحال همای اغي دسخط نک ولې هغه کې ما سری انساني حقوق خبره ظاهر کړي رخکلی دي سوي دنیا کې با هیڅ قانون دا سي نه جوړيږي او نه بنافس کیږي چې هغه دا انسانی حقوقو خلافی انسانی حقوقو خلافی نو ظاهر کې دا خو جمله ده خدای دراصل د اسلام د نظام د پاره رکاوټ د پاره خیره ولی ځکه چې اسلام کې وای غل نه لاس کټکا دی ویل کدا د انسان د حقوقو نه خلاف خزه و پرده کوي او دا خدا انساني آزادۍ نه خلاف دارنګ زناکار با رجم کیږي کوړی کیږي او دا خو د انساني د عزت نه خلاف قصاص با غستل کیږي دا د انساني حقوقو نه خلاف دا ټکه غټ خند دی ښا دقه نو هغه پوی نه دسخط نک او اوکه نیک نه کوي ورګه چل دته نو څومره ډرامه وکړه اصل جګړه دغه وا اسامه بانو دنیا ته خو وسه خودل ویا کده وی چې نه دوی شریعت راولي نو به مسلمانان را پاسېدل چې ښا ته زموږ د شریعت په جرم دي سره جنگ ہے نو مسلمانان او د مسلمانان ممسنا سر را پورته کړو نو دا خبره ونه کړه دنه خدا شورو وا اې دا خبره و چې الته ډرامه جوړه کا ورلد ټریډ سنټر والا او وی وی دا اسامه وکړه القاعده وکړل هرګه چې اسامه او القاعده دا کولی شي نو برای راست تا په واشنگټن باندې عمله ولې نه کوي چې دا ټول شی دل ختم کی سم خیال اسی وایو ځا تاسو سره چا کې دا اختیارو چې ته جاز لزول شي او امریکا په والش سمم کول او خیر سره بس کوي صرف بلډینګ بغورځي ها چې دا د کانګرس دا دغه ناس وې اسمبلی او دا غي هغه اجلاس او ورغورزول چې چې چې کیسه ختمه کړي وي ټول فرعونیان ختم کړي ها خدا ډرامه وکړه زمون ساده ګولان دی چې دینو بغله بجان ها وګوره امریکا باندې حمله وکړه امریکا دا گیمو هغه وکړو دنیا ته وی دا القاعده وکړه القاعده نه دنیا ته خطر ده اسامه مشر ده اسامه مولا راکه او ته نه درکو خچنه راکوي نو تیار شه عملی شروع کړ اصل خبره ده دغه شی ده اې د اسلام نظام راوستو ا د دوی د چارټر خلاف وو دی په دسخط نه کاو ملک ولا ختم خبر اصل دی خدا اوس شرالل اوس هم رالل کنه اوس په مذاکرات رالل امخ کې په جهاد راغلی خبره وش کیناس ایم تنګو خو دیوم تنګو په پورې جنگ کو ملک او عوام هم دي نو اخر مذاکرات په ټیبل کیناس نو په مذاکرات او ټیبل باندې طالبان کیناسل وړ خبره نه و دا دنیا امریکای مغرب د دې دور فراعنه ومنله چې مولا طالبم یو قوت دی پټکه او ګیرم یو قوت یې وړ خبره نه و چې د امریکای او د غړ غړ فراعنه د سره پټکی والا کینی پټیبل د یو طاقت تسلیم مدرسې او د جمعه طاقت ومنل شي دا غټه خبره و ان اوی چاته سره یګني کین استل پای کې بیا خبرې مبرې وش نو دا ځل دوی په یو ان او چارټر دسخط وکا پښوی دا دسخط شه اوس دا د طالبانو کمال او فهم بصیرت بئی چې د چارټر د ختم دی ځکه دی خلکو بسې د خط داسې راوړي وګوره تا کړی پاکستان کې دا چل کوي کنه پاکستان کې کچرته خلی ډران خلک راشي او د اسلام د نظام سره کوشش کوي نو یې نه پریدي ډیر داسې کیسونه ډیر دی خو یو مثال وایم لکه دلته مخ کې یو کیس شو یو آسیا مسیح وا ایسه ګستاخی کړی و د نبی علیس پای کیس جوړ شو هغه کیس جوړ شو پنجاب های کورټ پای کېو التا چیف جسټس سوکو ثاقب نثار آرډر ورک بالکل ګستاخی شوی دا پاکستان د عین مطابق د نبی علی السلام توهین شوی دی په دې خزې دی لپانسی ورکړي شي دا چا آرډر ورک هم دقه چیف جسټس چیف جسټس مخکلار د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس شو قاضی قضات شو کنه چیف جسټس الته لاړ الته چې کیناس دا کیس الته ورسید سپریم کورټ الته چلید دا کشمکش شروع پانسی ورکه ورندا باسو چې کله اخیری فیصله کېده او مغه جج بیا ناس دی بری کړو ولی د ثاقب نثار ولی دا کیس مخ کې نو کتلې د چالت اړه د پنځه ورکاو داسو په خوب کې کړو ټول کیسې کتلې واین ته کتلو او دلته سوي بری ولی کله چې دلته دا کیس راغې وخیری فیصله وا ایرو رسید دی پټ را رسی ښکارا نه را رسی نه پیریان دی پټ را رسیدل دلته وزیر اعظم او دی سر کې ناستل چارټر باندې داس خط ته دل تاسو پانسی ور کوي دا دا ازادي رائے نه خلاف ده دا د حق او د رائے پیش کړ خپل رائے وي دویم دا د انساني حقوقو نه خلاف ده چې دی له پانسی ورک خپل فیصله واپس اخلي او کوماشي پابندې در باندې ولګو ها دی بس ماشي پابندې لګو خور سره خرابي سیب ټیک د خپل فیصله بوال دا دالو وای په شوس په دې لوبو دالو وکی نه دغه سمای چارټر باندې دسخط وشو نوس ودا د دې بصیرتی چې دوی څنګه ادسخط هم شوه دی او دی بچ بچا کر خپل کارو مبازي دیو جن وګوره مخکې د تعلیم مسله د زنانه وراله یو سزا دی ورکړه شری ضربه د دوی سره غا ترجمان ملا مجاهد ده که څه شی ذبیح الله مجاهد ازر بیان ورکی دا د انساني حقوقو خلاف نه ده په دې ټکی پوهیږي دا دی ولی وای دا غ د خط وته دی مخه ته کی نو دی داغي جواب کوي ازل لو ودا شروع ده دنیا کې خبره اصل ده دا قران عباس بل خو لاړ د دې داوا سره حتا تتبع ملتهم زمون تهذیب او نظام ها دا به منل غواړي ځکه په دسخط یې ټول دنیا دسخط چې نه کوي دنیا کې ژوند حق نشته وي به لوټي لوټي کوي او ټول یو دي کنه دې دا پاره ما د دې دا داوا دا زمون تهذیب زمون نظام درې خبره یو انسانیت ته مونږه داسې تهذیب ورک داسې نظام ورک چې یو خو چده جدید ده دویم مکمل ده دریم اینڈ اف هیستری دا یعنی انسانی تاریخ دا اخیری تهذیب دینه پس بل راتلو والا نشته دا دای داوا قران یو ټکی وی قل ان هدى الله والهدى ها نظام بد چي تاسو وسه نظام نظام او تهذیب غره کم چې د الله دی د شریعت ته او تاسو هغه ولې تبات احواهم دا صدا احوا د اتباع حوا ما را شه دا وګوره دې ته دوی سوې جدید ترين موږ وایو حقیقت دا دی چې دا جدید ترین ترقی یافته کلچر نه دی دا هغه پخوانه جاهلی تهذیبونه دي هغه زاړه جاهلی تهذیبونه دي خداغه قدیم جاهلیت نوې ایډیشن دی سرخی سو پیدا مل کړی نور شې څه دی جدید ترین نه اومغه جوړه لنډو الفاظو کې دا امخ کې جاهلیت قدیمو دا سره جاهلیت جدید دی بس نو ایډیشن دی دا غجید څنګه لکه د دې په تهذیب کې سری شراب ناچګانې زنا هم جنس پرستی آرام خوری سود رشفت جواری دا شي نه دي کنه دا ټول جاهلیت ولاګي د نبی علی السلام نام مخکې او مخکې قومونه چې کوم هلاک شوي تبا شوي هغه هم دي دا خو مکه زوړ جاهلیت او تهذیب دی صرف نوې ایډیشن هم تاسو پیش او نبی علیہ السلام اعلان کړی دی جدید تهذیب دنیا ته په تاریخ د انسانیت کې تاسو ورنه ک تاسو قدیم له ایډیشن سرخی سو پیدا کړی دا نوې جدید ترین تهذیب محمد رسول الله سلام دنیا ته ورکړی حجۃ الوداع په موقع نبی علیہ السلام اعلان وکړو کل امر جاهلیه موضوع تحت قدمیه د جاهلیت سونه اقدار زاړه اما د خپل دلان دې ختم اوس بسی د جاهلیت اقدار ني اوس به جدید د اسلام د انسانیت د فائدې لپاره جدید اقداري جدید اسلام دی تهذیب نظام ستاسو هغه نه دی ستاسو مغه قدیم دی خو ما نوې ایډیشن چورکی سو پیدا ده دا هم جنس پرستی چې دین دنیا ته ورکړه دا قومي لوت کې نه و قدیم دی که جدید خو هغه انفرادي کول او دی ولا سوار که قانوني شکل اسمبلونه پاس بس دا قشه ده سود بازار او د جواریال ته ګرمو دی ولا باقاعده د نظام شکل ورک فری اکانومی ولی فری اکانومی د شعیب علی السلام د قوم نه و اصلاتو کا تامرنا ان ترکما یعبد ابانا وبلدا انا فل فی اموالنا ما نشا مال زمونږ دی او زمونږ په کې اختیار دي څنګه چې کو کو وې د افریقا نیمه دقه سه فری کارمی د دیم ده اسه کم شی بداسي چې د دې بجدید خو ټول د ځای جاهلیت زړې طریقې دي اډیشن نه وي شکر ولا نه وي جوړ کړي نو یو خبره خود دوی دغه داوا مو دا جدید نه ده نو مغه جاهلیت قدیم ده خو تاسو جاهلیت جدید کړي دویمه دعوت دی دا چې دا سره کامل ده انسانی سوسایټه خواهشات ضرورت پوره پدې کې پوره کیږي او د انساني ضرورت او خواهشاتو مطابق ده ارسه پکې د انسان ملاویږي او ضرورت هم پوره کیږي کوم شی دی چې وای زموږ په نظام او تهذیب کې به انسان ته نه ملاویږي ارسه پکې شته مو یا دا خبره خو منو ستاسو دا تهذیب پدر مدر آزاد دی پدر مدر آزاد تهذیب دی خواهشات مطابق خوده دا خو سره منو د انسان خواهشات به پوره کیږي د انسان خواهشات پوره کیږي خو د انسان د ضرورت سره اس جوړ نشي خواهشات اصل شي نه سي ضرورت اصل شي نن خواهشات دي کدا ضرورت دا ضرورت نه خواهش باندې لګیا ضرورت چې کم دی خو د انسان حالت دا دی چې انسان لدی تهذیب او نظام اے لوګا بوک ماشی تنګي نه حالت سو سرمایدار مزه کوي او د نورو خلکو د روټه د رزق درک نه لګي ضرورت کم دي چې پوره کی خواهشات لګیا دي پوره کی او انساني تاریخ کې چې تقریبا دا یونی مدوه صده وشوي چې مغربي تهذیب د لاس انسانيت سمره تباہ شو د دنیا په تاریخ کې د مثال نشي انسانيت ذلیل او تباہ او دا کله نه چې دوا عالمی جنگونه شوي دي هغه عالمی جنگونه انسانیت تبا نه کړ عالمی جنگ عظیم او تحفه انسانیت ته تاسو ورک او د دریم جنگ عظیم اسباب پسې شاته ذهنیت مغه د مغرب دی انسانیت د دریم جنگ په غاړه ودرولې دی دا انساني ضرورت پوره کوي کدا د انسان استحصال کوي لګیا دی خواهشات پوره کیږي ضرورت خو نه پوره کیږي ضرورتونه ختم کړل او خواهشات پوره کړل ضرورت د انسان بنیادی خوراک سکا کو لباسو ضرورت د انسان خاندانی نظامو خاندانی نظام ولا تباک او خواهش پوره ک بس ہے خزه چې په کم لاړه او خاون په کم لاړه او جینې په کم لاړه او الک په کم لاړه او چې سې زړه کې راضي کوا خواهشات پوره کوي هم جنس پرستی جینې جینې سره الک الک سره واده کولی شي او دون حد تلاړل چې اغوي دومره خواهشات پوره کړل چې اوس وای نور سوکو نور سوکو مخکې ترانسجندرو اوس خبره مخکې لاړ اوس یورپ مغرب کې دا حالات دي چې پاغه خواهشات ځکه د انسان د خواهشات او حد انتها هو نشته کنه او خواهشات دی پورا کړ پورا کړل اوس دا غې نه مخ کې لاړل اوس وی ځان نه حیوان جوړ مغرب کې دا شی شروع مغرب نن داسې حالات دي چې څوک لاړ شي ځان نسپې جوړ کی څوک ځان نه شادو جوړ کی دا ټرین شروع دی اوس په یورپ او مغرب کې یو سړی مسلمان مغرب کې پاتې کېده دا غيو رپورت او حالات راغلی وي چې مونږ کله مغرب ته اول اول رالو یورپ دل ترالو نو مونږ ته اولنا دا مسله و چې بچی غټ شو غټه مسله مونږ ته دا و چې د دې بچی د دې مغربي تهذیب نه او د دې بهراروي نه څنګه بچو او دل د دین د تعلیم او دینی او خپل مشرقي اقدار څنګه محفوظ کو مونږ ته دا ډیره لوی پریشانی وخت یې رده تیرې دا اخر وسره عادت شو بیا وخت تیرې ده تیرې ده اخر بل پریشانی دا شو چې زوی لور بمبار لاړل چې واپس براته د سکول نه د یونیورسيټي وغیرہ نه جینې به الک غیګ کرانی ول را روان کړ دا مې سره بای فرند دی او جینې به الک را روان کړي والک با دا مې ګر فرند دی دا پریشان خدای دا سوق د دې چل نه راځي منی کولی نو شول ته نظام دی ولی دا د ازادي دا د حق دی د کې ستا سکا دا راته مسلې پریشانې جوړې شي زا غم سو وخت تیر شو بس عادت شو زرا بغیرت شي بیا کړ اوس وی دا غینه غټه مسله پیدا شو غټه مسله دا شوا چې اوس زوی لور بار لاړ شي چې واپس راځي ځان نسبه جوړ کړي ما خو سپه رجستر کزان ما ځان نه پیشو جوړ کړه سپه جوړ ک ټریننګ باقاعده د دې ور کوي شکل صورت ولا غسی جوړ کی د شپې غونته په سلور بولی زی د شپې سپې غونته غپار کوي سپې په شان ټوپونه وي ځان رجستر کی ولې دا سره انسان ازادي ده د انسان ګرځي او کوسپې ګرځي نه د دې نظام انسانيت تباک وی اوس دا مونږ ته دا غینه غټه ایشو مسله شو ځکه چې هغه مخ کې چې ارسو خو خپل کار یو کنه خوراک خپل کو اوس کا کې خپل کو انسانو د انسان په شکلو اوس خو مسله دا ده چې زوی ځان نسپه جوړ ک کنه او کور تراغه نو الته بدر پسې دون لیټر مرایش چې د د تمام ارس ضرورتونو به توس خیال ساتي نو الته د انسان دون خیال نشته چې بیا د زناور ډیر دی نو کدغه زوی سپیتا چا سوې نو بیا به عدالت تر غواړي د سر دی نو دا مسله اوس موږ د پاره ځکه چې مخکې وې غټل سټل ځان لا اوس خو سپې شو نو اوس بدله تیار ورکه نو ډېر مسلې وی راته جوړ شي دا دوی د انسان ضرورت پوره کړل که خواهشات یې پوره کړل اداوی دا سره مکمل ترین او د انسان ضرورتونه او خواهشونه په دې کې پوره کیږي ضرورت نه پوره کیږي انسانیت خطا تباہ و برباد نو دا د دوی دویمه دعوا او دریمه دعوا دا چې دا دا انساني تاریخ اخیری تهذیب اخیری راوند دی او اینڈ اف هیستوري دا په دې وبس دنیا ختميږي او بل حکمرانی او بل نظام تهذیب بن راځي دا د دې دا مونږ وایو دا دعوت دروغجن ده and have of history او د دنیا اخیری راوند دا نن سور لسو کال مخکې نبی علیہ السلام اعلان کړی دی اسلامی تهذیب اسلامی نظام بسی اینڈ اف هیستوري دا د دنیا آخري راوند دی بس نبی علیہ السلام دا سورلس کلم مخکې ویلی ګوته داسې کړي انا والساعتو کهاتین ها اینڈ آفیس ری سوک دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زو قیامت داسیو ما پسې قیامت ته یعنی بل راوند باندې لګي بل تهذیب نظام د دنیا اخیری نه دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام دا اعلان کړو چې بل نه د انساني تاریخ اخیری راوند محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت او دا د اهل سنت جماعت زمونږ د اهل سنت اهل اسلام عقیدم ده چې د اسلام د غلبې دوا ادوار دي یو دا دور یو راوند محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خلفای راشدین دیم راوند با قیامت تا آخر د عیسی علی السلام نزول او د مهدی ظهوری نو زمونږ دیم راوند را روان دی پای به دنیا ختمي تاسو د اخیری راوند نه دی تاسو ختم شو قران مخکې ختم شوه ما دا د دی داوا ما مخ کې وټکه ویلو قرآنی عصری تدویق وشو ها حتا تتبع ملتهم او ولې تباتا احوا موینا د انساني ضرورت والا تهذیب نه دی دا د انساني صرف خواهشات ذریات هم ول تباک انسانیت هم تبا او برباد د دنیا په تاریخ کې انسانیت داسې ذلت ته نو رسیدل کم چې مغربي تهذیب ورس چې انسان د ځان نس جوړ کی حیوان جوړ کی سوی جوړ کی لکه دا کم تهذیب شو کنه دا کم انسانیت شو دا د مغرب تعلیم دی او د تهذیب نو دا یو بنیادی خبر او دا غي داوا دا خو پرونی سبق کې دا خبره پاتې وا اهمه مای چوش وایز ابتلا ابراهیم ربو بکلمات فاتمهن دا پینځل لسم رکو د رکو کې د ابراهیم علی السلام د امامت تذکرہ دا تمهید جوړی د انتقال خلافت من بنی اسرائیل الی بنی اسماعیل ابراهیم علی السلام امامت دلته ذکر کړي وجداوا چې دنیا ته د ټولو نه اول د امامت او علمگیریت او د عالمی خلافت ابتدایي تصور چا ور کړی ابراهیم علیه السلام بنیاد دا دی ځکه د امام دی ان جاهل کل الناس امام تصور دا ور کړی ابتدایي بیا تکمیل په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شوی نو د ابراهیم علی السلام د امامت تذکرہ کوي مقصد پکې انتقال خلافت او نبوت من بنی اسرائیل الی بنی اسماعیل یو خبره خدا کی او د دې په زمن کې د قبله خبرم کوي د قبله اگر چې د قبله پورا باس بعد سيقول سفهان راشي خدلته ولا تمهید جوړي چوغورا د يهودو چې څومره مسلمات دي د يهودو مسلمات کوم خبرې چې تسلیمي د يهودو په مسلمات باندې د محمد رسول الله قبله بیت الله کې دل پکار دي د دې د مسلماتو مطابق ابراهيم عليه السلام متفقن علی پیغمبر دی د يهودو عیسایانو مسلمانانو او داغه د زندګۍ تمام واقعات متفقن علی دی بین اليهود والمسلمین نو د دینه ثابتېږي چې د محمد رسول الله سلام قبله کومه ده ابا بیت الله وی ول ابراهيم عليه السلام چې راغې تاسو تاسو منه په مکه کې د الله په حکم بیت الله جوړ کنه سره جوړاو دله جوړاو چې اخیری پیغمبر ظهور بدل تکیږي مرکز وېدای نو دویمه خبره وسرداک دا خو د دې رکوع هغه لړ مقصد شي امامت د ابراهيم عليه السلام تمهید جوړی د پاره د انتقال خلافت من بني اسرائيل الى بني اسماعيل او سره دا کوي چې د يهودو مسلمات مطابق د نبی عليه السلام قبله بیت الله کې دیش اوس په دې رکو کې یو څو خبرې دا رکو سمج ډیر زیات تمهیدات او مباحث غواړي یو خبره خدا چې د بنی اسرائیلو د عروج او زوال نقشه پیش کول غواړي ما یو ځل مخکې لنډه ویلم بیا او دویمر پسې بیا انتقال خلافت پس منظر او پیش منظر اداوا بنی اسرائیل دراصل دوی د بهر نه راغلی مصر ته مسافر خلک دی او تاریکین وطن دی مهاجر د یوسف علی السلام په دور کې ریال مصر سوره یوسف واقع ویل او سوره یوسف د دې جواب مو چې بنی اسرائیل خدا غ فلسطین خلکو دی مصر کې سکی نو واقع دی د پاره ویل یوسف علی السلام رونو د حسد د وجې کی تواچاو د الله تقدیرو لاړ مصر ته مصر کې خرج شو د مصر وزیر اعظم واغش بیا زلیخه ته مطالبه وکړه اخر جیل تلاړ جیل نه بری شو دا وخت بادشاہ قابلیت تو قتل نو ځان سره عہده باندې ک بادشاہ وزیر اعظم وزیر اعظم چې کله مړ شو چا چې د غستو نو دا په ځای باندې دی بیا شو عزیز مصر وزیر اعظم شو نو یوسف علی السلام د مصر حکمرانه باندې راغ او بیا رونا او پلار دا کنعان نه د دعوت کړل او مصر ترالل نو اصل بنی اسرائیل وطن مصر نه دی دی خو مسافر او تارکین وطن دی او دلته چې د یوسف علی السلام نه بعد دی باندې بیا د جبر او د ظلم او د غلامه او د استعماریت دور تیر شو زورور استعمار په مسلط فرعون او دغه دلانی دی غلامان سی په کول جبر ظلم مختلف کارونه بیګارونه کو پچه تعمیرات کول بنی اسرائیل باندې پچه ازمکه پټی پالل خزو باندې ولا کور کې خدمت کاو او که څوک بیګار نه کوي مطلب یعنی پټو کې را سرکار نه کوي آبادای کې نه کوي خزه کور ته نه را لېږي بیا به ټیکس راکړي ظالمانه ټیکسونه پیغ دا سه حالت جبر ظلم زیاته اخر دا چې د زامن وجلې مل شروع کړک چې هغه قوت وانلی د مټو قوت کمزوري شي موسی علی السلام دراصل د بنی اسرائیلو پیغمبر دی خو د بنی اسرائیلو د آزادې تحریک د چلولې دی موسی علی السلام تحریک سو د الله د دین نبوت او نظام سره سره د بنی اسرائیلو ازادي او بیا بنی اسرائیلو کې سیاست او حکومت رستو بیا ځکه چې موسی علی السلام دور کې خو جهاد نه شو فرعون نه خو خلاص شو د جبر ظلم نه الله انتظام وکړو هو جهاد نشو نو ریاست قائم نشو د ابراهیم علی السلام وارثان او اولاد کېدو د وجې نه د دوی ذمہ داری و قومي او بین الاقوامي نظام قائمول خو جهاد اونک روست بیا جهاد وش نو پای سر ریاست وجود تراغه نو حکمرانی په دوی کې رااله نو نبوت او حکمرانی سیاست دواړه دي کې چلیدل سوره مائده کې ویلو مخکې کنه چې الله انعامات ذکر کوي نو څه دا ده کنه جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا نبوت او حکومت دواړه چلیدل خو د حکومت او سیاست بنی اسرائیلو کې دوه دایره وي یو دا و چې انبیو په خپل حکومت کو او سیاست کو خپل حکومت او سیاست برای راز پیغمبر به هم نبیو او هم با حکمرانو هغه حدیث کې راتلل نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلیو دا بنی اسرائیلو حالات ویلو چې په دې بنی اسرائیلو کې کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء د بنی اسرائیلو سیاست انبیاء کو کلمہ حلق نبی نو خلفو نبیون یو پیغمبر به وفات شو بل پیغمبر به راي به نبی مو حکمران مو دا د بنی اسرائیل حالات نو یو دایره د حکمرانې سیاست داوا چې په خپل انبیا حکمرانان دویمه دایره داوا چې کم پیغمبر به حکمرانی نکولا نو هغه به یو حکومت مقرر ک او حکمران به مقرر کړه خپل طرف لکه تالوت واقع چې راځي او وخت پیغمبر موجود دی سمویل یا شمویل علی السلام او حکمرانی خپل نه مقرر یک دا زمونږ به د اسلامی تاریخ کې مداسي یا په خپل حکمرانی کړي د علماو چا خلفای راشدین بنو مې بنو باس ټول علماو مولیانو اکثر او یا تاریخ کې داسې چل شوی دی چې عالم رهنمایي کړي د خپل حکمرانی نه کړي خو بل تیار کړي دی لکه مجدد پسانی یا په بنومویو کې هم داسې شو کله چې سليمان ابن عبد الملک مرز وفات کې وفات کېده نو داغه زمانه لوی محدث رجا هغه سره مشوره وکړه ته تل حکومت درکو او انځنو کو وصیت دې دلکاو لوی محدث ته بل نظام سم چلے وینا خنوی بیا مشوره را وی عمر بن عبد العزيز دا د ترزوی دی حالانکه هغه د اعلان کاو وته نه هغه زبې رهنمایي کوم دلته مجددو خپل حکمرانی ونکړه بلکې دغه تویلو جانگیر عہده علی زماوی نه دربار کې بهم دربار کې او عہده نه علم نو په دربار مهنت شروع خلک تیار کړل نو د هندستان تمام نظام شریع او اسلامی کو رنگزه بلمگیر راغی نو دا دوه طریقې بنی اسرائیلو کې مې یا پیغمبر په خپل حکومت کوي یا په خپل نه کوي بل مقرر کړي دی لکه د بقره کې برایش چې بنی اسرائیل ویلو پیغمبر ته اباس لنا ملکن نقاتل فی سبیل الله نو پیغمبر ولا سوق مقرر ک طالوت خپل نه کوي هغه مقرر ک دین مخ کې موسی علی السلام په وخت کې خو جهاد ونش نو ریاست قائم نش اته غریب دقه سې زړستړې را او هغه صحرای سینا کې یتیهون فلر 40 سال دیم دقه سې صحرای ژوند تیر هنه پس یوشا علی السلام اولنې پیغمبر دی چې د موسی علی السلام شاګرد دی هغه فتن دی چې وسره سفر کې تلو هغه ځوانان تیار کړ جهاد وک اولنې ریاست چې د بنی اسرائیل قائم شوه دی هغه یوشا علی السلام هم دغه فلسطینی قائم روستو برایش ابل طرف درس کې برایش دغه رنګ زمانہ تیرې دا اخر دا سه وشوا چې په هغه ریاست زوال راغی بلکې عمالقه جوابره خوشا کفار د دوی تربوران موجودو نه ولې ریاست خراب د کې بیا بس سستی جهاد نه کمزوري راغلی نو دغه وخت کې بیا دقه خلق دی شمویل علی السلام لرالل چې ای باسلنا ملکن نو قاتل فی سبیل الله نو هغه تعلوت مقرر نو د تعلوت دا جهاد چې کومو دا د آزادې جنگو او دویم د ریاست تشکیلی نو یو ځل خوشو خو به تشکیلی نو تولید په ذریعہ الله غو ک بیا واپس ریاست برقرار شو تشکیلی نو شو او ازادی را د طالوت صاحب نارینا اولاد نو زامنینو داوود علیہ السلام هغه وخت کې کشر الکو نو هغه د جهاد کې په پټه شامل شو او قتل داوود جالوت او عطاه الله الملک نو داوود علیہ السلام چې کله دغه بهادری و خودا او د دا اولاد نو د طالوت نو دا داوود علیہ السلام له خپل لور ورکړ چې دا دالک به می جانشین شي نو داوود علیہ السلام الله ول نبوت هم ورکاو د طالوت نه بعد حکومت هم او بیا غ حکومت د ول وسط ورکاو ورکاو غ چرته ورسید خلافت ابتدایي خلافت چرته نه قائم شو داوود علیہ السلام ځکه ورته قران وای یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض اولنې خلیفہ دی دا د بنی اسرائیل خو هغه خلافت محدود دی لکه څنګه چې د صحابه کرامو خلافت قائم شو د نبی علیہ السلام ریاست نبی علیہ السلام قائم ک خلافت خلفای راشدینونا خو جزیرۃ العرب بیا د عمر زلانو په دور کې روم فارس بیا عثمان زلانو دور کې وسات او بیا چې کله بنو امیه او بنو عباس راتلل نو خلافت سچو عالمیو انټرنیشنل سطح ته رسیدل نو داوود علیه السلام اول خلیفہ دی بیا د داوود علیه السلام نه بعد دا غزوه سليمان علیه السلام راغې او حکمران شو قران وی وورثه سليمان او داوودا سليمان عليه السلام دقه ریاست له وسات ورکا او هغه ریاست عالمی سطح ته ورسه نو دا ریاست بین الاقوامی ریاست انټرنیشنل بنی اسرائیل بین الاقوامی نظام ته د سليمان علی السلام دور کې ورسید او هغه چې کوم ریاست جوړ کړو لاغې له نوم خو اسرائیل اینو مسو اسرائیل دا نن چې کوم اسرائیل دی دا یهودو د سلیمان علی السلام د عالمی ریاست پیاد کې اسرائیل جوړ کړی دی زکه دی وای سبقو ام عالمیو نو موږ ګریټر اسرائیل جوړاو ګریټر اسرائیل ګریټر اسرائیل د دوی دا داوا داسې اسرائیل هغه ملمی مونږ به مالمی جوړو او پر ګریټر اسرائیل کې دا مکه مدینه دا ټول نقشې دا سراخ کلی د علاقې به پکی ګریټر اسرائیل بهرحال دې طریقې سره د دوی ریاست چلے زمانہ تیرې د تیرې دا اخر زوالونه شروع شي په يهود د کرکوتونه د امراض چې د قانون بالس د ستی په کیسه شو ختمه علمی کمزور ہے عملی کمزور ہے عادات غلط مستمره دی وجنه په مہر زوال راغې په زوال کې د عروج غمونه کو نن سبا مسلمانان په زوال کې دي خود عروج اړو فکر غم مسره نشته لیډر فضولیاتو کې اخته ده مذهبیان فضول لګیا دي تاسو لوګ وګورئ چې نظر واچوي کنه په دې لیډرانو د مسلمانانو څه کوي لوبیک غپ لګ نه لګي هر یو داسې په غور وګورئ دې څه کوي د سر د دین څومره تړپ دی د قوم څومره تړپ دی د تحریکونو څونه غم دی نه نه خپل عیاشو مستو غپو شپو کی او لاندې رعیت او عوام دوکه کوا هسه زنده آباد مرده آباد بس خلق لګیا دي جوړی سکی هیڅ نه کی د زوال وخت او د زوال په وخت کې مقه ای چې مشغله سکړه علمی کوډه منتره نو چا کوډه منتری شروع کړي پاغي غټي سو په سیاست غټي څوک په لیډرې غټي بس دغه خپل مزه چرچی شروع دي او د قوم او د ملت او د ملک او د دین اسلام اجتماعي غم نشته انفرادي سوچونه دي نشته هغه سوچ فکر سره نشته سوچ فکر وګوره د دنیا پر وته پته لګي اغه نا اهلو د وجه نه بدی باندې اخیری د نا اهله مہر ثبت او دمو اعلان وک نو د دنیا لیډینګ اوس دی کولی شي چې دا کرکوتونه بګي نن مسلمان د دنیا لیډینګ کولی شي اسی داسې نظر واچوي چې په دې دنیا کې د مسلمانانو چرته عالمی لیډر شته کی دی شو ټولو پاټو تنظیمونه زمونږه غا بلوي زمونږه غا از خوش فهمه شیخ کابلګرام با کله کله درس کې وی لیډر نشتا ما وته ځان لوي ولی نشتا مو سر غپ لگاو تر وخلې لیډر نشتا زړه دې وخوړ اغه دغه دغه دغه ما ته وی یا زه د لیډران ندي دا لیډران دي عالمی لیډر چې امت پر اپاسی د امت د پاره سوګي هغه لیډران صلاح الدین ایوبی غونتی لیډر عمر بن عبد العزيز غونتی لیډر دغه سه خلک چې امت داوی د زړه مرهم او پټې شي نن فلسطین سه حالات دي سوزینا مسلمان نه وجل کیږي آیا تاسو قتل دا زمو حکمرانان یا د لیډران خلینا گف کوي اسی پټکړې د چې غټ کانی پیخي لیډر دی ته وای لیډر خو هغه دی چې د ټولو مت مسلمه غو موافقه ور سره نو دقه سنا اهل ش اخیری مہر په ثبت شو الله وی نور د قیادت هم لایق ندی نن مسلمان نه دی یا په دې حکمرانانو کې وګورئ دا سه حکمران تاسو په نظر راځي چې دا به عالمی د امت لیډینګو کی ها قیادت شتا نشتا د ملک نشي کوله نواز شریف د ملک قیادت نشي کوله زرداری د ملک نشي کوله به د عالم سوک لیډرانو د حالات خد سعودي هغه شیخان بو کی دلګان غټه غټه خلته چولی دی روماله په سره چولی ها ادا لګان کولی شي اخو دې صرف ډېرې خزې کوي آیا شې دې کوي دقه دې کوي دا شي نه وکي کم دې لیډر شتا نشت قومت باندې خپش الته کې سعودي کې پابندي لګولې ده فلسطین په نوم باندې منه چاند غونډيږي نو بس 57 لیږي ته جوړې ده اسرائیل له ده حل ده د عربم دا حالات دي نو لیډینګ والا څوک نشته امت کې نو د قیادت خو شو نه اهلی دا شو کنه چې لیډینګ والا څوک شته نو چې وی دویم ودا يهود مساوي کارم نشي کولی مساوي کولی شي نن امت نن دنیا باندې حکمرانی د انګريز دا د مغرب دا د دونه برابر شو چې وی سره ټکر وای مساوی راځي لکه په شریک به دا دنیا چلو پکې دا هیڅ شته نشته اولاد ما تحت ام نشي هی مونږ نن هغه انګريز هغه مغرب والا دا مسلمان لاندې ما تختم کارته لري پری دی وی صرف بغلامه تالی سټ به سپه به اډر باندې تکو هغه بکه نه کوي مشرف په یو ټلیفون اډر باندې افغانستان لوټي نه کا دا دا غلامی بکه نه لاندې کار نه مساوي کار نه لیډینګ نو اخیری مہر ثبت شنو دې زینوس الله رب العزت دا خبره شروع کړه چې ها هر کله دانا اهل شو نوس دا نبوت او خلافت با بنی اسرائیل نه چاته منتقل شي بنو اسماعیل نو دای د پاره د ابراهیم علی السلام واقع شروع کړ ولی د ابراهيم عليه السلام شروع اصل د عالمی خلافت نظام تصور چانه شروع شوه د ابراهيم عليه السلام نه د بانی دی او داغه دو شاخه دی یو بنی اسرائیل او بل بنو اسماعیل ایو شاخ ناکام شنو زم شاخ ته ورکول غواړي او داغه د پاره وګوره دوا در ربنا وبس فیم رسولا منهم دغه شو کنه دوی ولا کړی دا بهرحال بنی اسرائیل نه دا تقاضا وا چې دوی ځان کې د قومي اجتماعیت صلاحیت هم پیدا کی او د بین الاقوامی اجتماعیت صلاحیت پیدا کی خودی یو منک غټه خامی پکې داوا کتاب او دین دوی سیک لکه نن چې مسلمان ک د کم دین اجزا او تعلق چې د معمولی نیکه مفت نیکی او ذاتی زندګۍ سره وا هغه دین واغس او د کمې سي تعلق چې د نظام عدل قائمولو سره او اجتماعیت سره او جدوجہد سره هغه د دین نو وس عینو ممنا بس بس صرف مفت نیکی نن امت دا سره کنه ها نه نه موږ د دین هم دغه دوی سی دي تاسو ور عام نظر په امت واچوي کما چې مفتنی کی دا اټول کوي نه کوي ذکرونو لزور دی وظیفو لزور دی تاجد اشراقونو لزور دی جمعات کې مسلمانی دا ټول ډېر خبر سرګان دي حکم چې اجتماعي ذمہ داری وا جدوجہد نظام قائمول خپل قومي عالمي ریاست اې د پاریس نشته اې د دین یې سڅکړه بهر کړ نن مغرب هغه سیو کو مذهب انفرادي ژوندۍ کشې چې مینه وېس هغه اثر په دې مسلمانانو نن راغی او قران هم دقه ټکه وته ویلې او په تومنون به بعض الكتاب تکرون به بعض دا مطلب شو کنه مفت نیکی علی اسانا او چې کم ګران کارو قیام نظامو پرخو نو نتیجه بسی خزیون فی الحیات دنیا زوال ذلت مسلمان نه ځکه ذلیل ګینه جمعهتون آباد دی ذکرونه کیږي حلقیم لګي د ذکر پیران اختری حق هو کوي تاجودونم کیږي اشراقونم کیږي دینی مسلم بیانېږي خو لیکن خزيون فی الحیات هغه چې کم اصل غټه ذمہ داری و نظام عدل قیام اجتماعیت اې د مذهب نو وېس نن مغرب داسې وکړل نو دیو جنا نه حل شون بس وغست راځه اوس دې رکو کی سری دا هم تمهید وې د دې رکو تمهید وو نفس دا خبره وګوره دې کیسه یو وایز ابتلا ابراهیم ربو بکلمات فاتمهن ذکر د خلافت او امامت د ابراهیم علی السلام قال انی جاعلک للناس اماما دې کې سوي دې کې د عالمی خلافت او نظام اجتماعیت ابتدایي تصور چې کوم ځای نه شروع شو ابراهيم عليه السلام دې نه جاهلو کا لناس امام بل پیغمبر ته دنه مخ کې د سینې دی وی لکه دا اول تصور دی د عالمی خلافت او نظام و یذب تلا ابراهیم ربو بکلمات و اذ ابتلا ابراهیم ربو بکلمات فاتمهن دکې د خلیفہ د پاره معیار او شرط سبي دارنګ قال ومن ذریتی قال لا ينال عهد الظالمین اشاره دیتا چې دا نظام به نظام عدلی نظام ظلم بني لا ینال عهد الظالمین دغه رنګ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ دې کې بیان د اصولو د ترقې د معاشره او د خلافت او د امامت مقصد سی خلافت مقصد سره د معاشره طریقې اصول سری اقیال می عدل او د قیام عدل په نتیجه کې امان او معاشي خوشحالي به دې په تفصیل کو او صرف نقطې وایو دغه دې کړه اس قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد هاذا بلدن امن ورزق اهله من الثمرات امنا امن او ورزق اهله ماشي خوشحالي دا دا چا دا چې کله مخکې نظام عدلی نظام عدلو نو دا نظام عدل علامه بسی چې دا غ نظام په نتیجه کې معاشره کې امني ملک او معاشي خوشحالي راشي دغه رنګ بل هغه په دې رکو کې بل خبره ادا خبره کوي چې وای جعلنا البيت مثابه للناس وامنا ذکر د مرکز مرکز وای اگر مرکز دینی ہو تو اس کے ساتھ فنائیت کا تعلق ہونا چاہیے دینی مرکز سربد فنائیت حد پورے تعلق ساتھ او بیا اور پھر اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان مال قربان کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے مرکز دینی دارنګ بل ومن کفر فومتیو قلیلا ثم استره الى عذاب النار دا هم مقصد ته اشاره چې د خلافت مقصد ادای حقوق او معاشرتی مساوات معاشرتی مساوات ادای حقوق حقوق با ادا کول غواړي شهري حقوق ماته خلکو ته به حقوق ورکړي دا به خلافت کار او دا حقوق به شهریانو ته بلا امتیاز نسل او مذهب نسل او مذهب د امتیاز نه بالاتر دا د حکومت ذمہ داری پنه شوي ګورا صرف دا نه چې په دې خلافت او ریاست کې مسلمانو سره غیر مسلم به موسی نو دا غبا معاشرتی حقوق څنګه حق چې د مسلمان به معاشرتی نو دا به غیر مسلم هم کنه نه معنی کافر سره چې جنگ دی هغه حربي سره دی کم چې زیمی دی خو سم آتش شو کنه حقی او دا زمون بیا تاریخ گواهه چې غیر مسلم په اسلامی خلافتونو ریاستونو کې دونه خوشاله جون تیرو چې دا سه د خپل کفري نظامونو کې نه دا سه عدل او انصاف په ډیر واقعیت به چرته وایو مقبرایش چې څنګه انصاف غي ور کړو او څنګه خیال ساته خدا سره معاشرتی حقوق مذهبي مذهبي ازادي بم پکې غیر مسلم چې کم مخکنه آباد مذهبي زین دی ابروانو لینی شه بس وی دی دی دی عبادت لمس د خپل دین مطابق با کې دن عمل کوي بار په پابندی دا د خپل دین دعوت بنک بغاوت بنک اپی پابندی دا خو خپل مذهب کې دن نه بدی آزاد ابای د دی به ګیرجی کنیسې مندرونه چې کم مخ کې ندی دی نه به ولا نه جوړاوي لګنن سبا دوبه د دنیا غاټ مندر آباد نبی علیہ السلام قیامت باغ پورې ناراضي چې بیا په عربو کې لات منات عبادت شروع شي شروع کړه قیامت ته نږدې شو کنه په سرزمین عرب کې جزیره العرب کې مندر ودرید مودی تلو افتتاح غاټ مندر د دنیا یو زاړی دی مخ کې دی بس دی عبادت خپل دین باندې کوي دن نه دی کوي دای په دین کې کم شی جایز ناجایز دی پای دی عمل کوي نکار سره خپل ترتیب سره یې سر زمون کار نه او معاشرتی حقوق وي مطلب یعنی کو د ریاست کم ذمہ داري دي یعنی مطلب خوراک سکاک لباس صحت تعلیم دا چې څنګه مسلمان لې غیر مسلم لمه دي کې به حق وي نو دقه ټکه دی وي ومن کفر فامتی قلیلا دا به دي کې به معاشرتی مساوات دي د اسلامی نظام او خلافت درې خبرې دي کنه یو تلاوت الایات دیم تعلیم الكتاب او دریم سلور دي تعلیم الحکمت او سلورم تسکین نفوس سیندی صاحب سلور کړي تلاوت الایات نه او مراد سره تلاوت مسنونه مراد ده سره تلاوت مع الفهم والمعنى یادا او یا تلاوت نه دلته مراد دعوت ته تلاوت الایات دعوت تعلیم د کتاب قران به حیثیت مدرس به تعلیم ورکي او تعلیم حکمت ستوي نو یو مانو هم سنت کو او سیندی سے وای چې حکمت نه مراد دلتا دانشمندی دا س دانشمندی دانشمندی ستوي او دا دانشمنده حکمت نه بغیر علم بیکار تانی سے موئی کنا چې یک من علم را ده من عقل بکار اس دیتا حکمت بارحال اوی دا شعر ده دانشمندی الکه ستوي وای د انتظام پوی ته وای او نبس شناسه ته وای د دې لپاره چې دینی کار ترقیو کی بګاړ او سوال به کې پیدا نشي دې ته وای حکمت پنه شوي څه شي انتظام نظم نظم و نسق څنګه چلیږي او دویم نبس شناسی نبس شناسی د بشناسی هم حکمران له ضروری ده هم استاد او دای له ضروری نه بس نه بس شناس خو یا حکیم چې نه بزونی سي و دې نه مراد د حکیمه نه بز نه ده یعنی په نفسیات پويږي په خلکو پويږي دا سه نه بس شناس په دې پويږي چې د کمه موقع کمه خبره پکار ده او کمه نه ده پکار او په دې موقع کمه مسلې لا ډېر زور ورکول پکار دی او کم زور ورکول وایي او په دې موقع باندې کم ډوز خلکو لا ورکول غواړي او کم نه دیو جن قاری طیب سے وہی اوئی وہی عالم زمانے کا حکیم ہوتا ہے زمانے سے حکیمی نو څه مطلب اسنه وی چې بیمار والا راشي چې کومه بیماری دا غي علاج کی اسنه چې سر کې درد د خپل علاج ولا کوي او په خو کې درد د سر علاج ولا شروع کی نو بهر حال دانشمندی د نظام او نبض شناسه او خيارتوب او بیدارې ته وای او یو بل مانم کوي سیندی سه خدورګه هغه بیا روسو تزکیه نفوس سلورم تزکیه نفوس د دې تعلیم په نتیجه کې بیا د دوی اصلاح دا به ضروری که تعلیم شته او اصلاح تربیت نشته فضل کار نن زمون تعلیمی خو تربیت ندارت مسئله پیدا شي تعلیم نتیجه کې تزکیه ضروری ده کني دا تعلیم بیکار ده خو سیندی سے وای دا خو تزکیه او اصلاح ده خو دا دا د تعلیم په نتیجه کې ایسا رنگ چڑھائے ایسا رنگ چڑھائے استاد داسی تربیتو کی تعلیم په نتیجه کې ایسا رنگ چڑھائے کہ بخل سخاوت سے غضب رحمت سے تکبر توازو سے اعتماد علی الناس اعتماد علی اللہ سے بدل جائے دا رنگ دی وای دا تزکیه سوشي بخل په سخاوت بدل شي غضب پر رحمت بدل شي تکبر په تواضع بدل شي په خلکو د اعتماد په ځای په الله اعتماد پیدا شي چې دا تعلیم دا نتیجه یي کدا نتیجه ورنکړه نو بس بیا تعلیم بیکار تزکیه ونکړه او اذا انبیاء دغه کارونه خو شر سره چې معلم کې جذبه وي دقه د تعلیم او تربیت او په دې منهج تعلیم ورکی او سامع سلیم الفطرتی چای خو او ریو پویږي کنه نه لوي نتیجه ورکای نو بهر حال په دې طریقه باندې د روکو کې دا خبرې اما یو بل خبره کړې و او ای دلته کله وی درې خبرې دا قاری طیب صاحب هم نقل کړي وې دې آیات قاری طیب صاحب د سیندی صاحب شاګرد هم دی دا تانوی صاحب هم شاګرد دی د سیندی صاحب هم شاګرد دی وجنه د سیندی په فکر باندې قاری طیب هم خپوي ده دا خطبات سړی وګوري عجیب عجیب خبرې پکې کوي خطباتو کې آیا او ځای کې وی قاری توي بس وی دلته دا خبره چې یتلو علی آیاتک و یعلم الکتاب والحکمت و یزکیهم د پیغمبر فرایز یو خدای غسلور شو کنه تعلیم د کتاب دانشمندی دارنګ تلاوت کې دعوت او اخر تزکیه او اسلام کله وی وی دری دی یو عالم الكتاب یو عالم الكتاب سره وی دا چې دینو شریعت دا شریعت شو والحکمت دا سره سیاست شو حکمت وی سیاست اشریت دا بل څه شه سیاست ويزکیهم طریقت دین دا درې خبرې دي شریعت ته سیاست ته او طریقت غلط نه یادای شي دا درې خبرې دام بګي ویلي دي خو زبر حال دا په دې رکو کې دغه امور ذکر شوی دي بعض وخت اشاره وشوي پای به ان شاء الله سبا خبرې کو دا رکو اسانه ختمېدو والا نه قولو قولی